بسم الله الرحمن الرحيم ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير من مات كم سړی چې مړ شو وعليه قضاء رمضان او په ده باندې قضا د رمضان وه رمضان رژې ورنه پوتې وې ا ربش قیمت زیوت تن سبو په غنه په غنه مې په قیمت نه ربش نه یاب دی کنه خو پیمانه دا غادو کنه چې دی وی یشي کنه قیمت پر کوي چې کنه یب غ پر کوي د ربش او چې غنم پر کوي کنه بیا نیمه ردی لانه عجزان ادا فی اخر عمره دا خبره کنه چې وصیت کو دا وصیت صحیح ده کنه او دا ولی بدنه فدیه پر کوي ځکه چې دا عاجز شو عن الادا د رجنی وکنه په اخر عمر شه چې کله راځي ته ورسو کچې نه راکنه مرګي ته ورځې شو په دا واش نه راځي کنه انا وتلو د قضا نه وتو د رجنی وکنه وتلو فصار کشي خلفانی بدا اوګه د پشان د شیخ فانی لکه هغه بوډا چې رجال شنیوله او دا خبره چې به دې مر د تخیر ویل کړلو کنه رب دنا بالکل پوتی وی یا بل به پوتی وی نه نه ولې نه نه ولې کنه چې دې تر اوسه چې نیوای نشي په چار دو کنه چې دا ته پوتی شولای داس نشي ویل ځکه چې کنه دا قضا وجب او علت ترحی په طریقه دې شمن وجب وکړه چې کله دای نشي کنه ولا شي کنه سورې دې په مقرر نه وي په اخر کې دا دوی تر وسلو چې دای کنه اجازه ده په خمر شي فساره کشي خلفانی ا وصیت نه خلصای نشته وجوب دی پیدا په ورثه به که فدیا ولته واجبې چې وصیت کې کړوي که وصیت نه وکړي په ورثه باندې فدیا اصل واجب نه دی خلاف له شفیره مولا ا فرمایي چې کچېره کنه که وصیت کې کړوي کنه وی کړه کنه ورثه ته چې مالی موي چې په دبوندې کنه دمره فدیا او دمره رژوي نه پوتي په ورثه باندې خپل واجب دوی کچا فدیا پرې کو خلاف له شپیره مولا وعلى هذا الزکات او په دې خلاف نه زکوت دا کچیر زکوت نه پوتې و ایو کول یا دوی کول درې کول زکوت پوتې و کنه میرو چې وصیت په کو و ته پورا صاحب باندې کنه بیا هغه زکوت یې سره لازمي امام شپیره کې چې نه کدو وصیت نو کړ چې ورساوي ته مالی مو وکړ چې په مس په مړي باندې مر زکوت پوتې ده کنه بیا په دې باندې کنه هغه ایستل لازم دی په د باندې وصیت نه فرض دی که وصیت وکړو که نه وکړو که نه په باندې فدیا دا زکوت ایستل واجب دی هو یعتبره بدیون العباد امام شفیع صاحب دغه فدیا د رژې یا د زکوت که صاحب یاس کوي په پیرې د بنګونه باندې په باندې ورکخي په دیون عباد باندې ا بندا چې پیری په دې مړي باندې کړه او مړي کا وصیت کړی وي کني وي کړای کنه اج مطالبه کو د وغته ورساوي ته ملي مو چې پمیش پوری باندې پیر شتا کنه اب ورکوي داس می چې مشته خو مړي وصیت نه کړه ته تخپره مری ما دوی چې دا پیر مشتا باندې کنه اب له زمن دا ورسابه کنده غا پیر پر کوي دا وایو پیر ده اس کل ذالک حق مالیون ځکه چې هر یو کده بنده ولا پیر دا او کده د فای په کول حق پیر ده کنه دا مالی حق ده ولې هو ټیک تورې شاوه یا کنه یا میزو اخی بک فیسر نه کښو ده کنه پیدیتا نه هغه ملي حق تا و ملي حق تا کنه د مرادو چې اده بنداو او د خیدلا پکتا او یجری فی نیابت په دواله شنی یبت جری کیږي کنه لکه دا تیر شو لپاره کنه په زکوت شنی یبت جری کیږي کنه بچ پلاس پلوس باندې استلا شي المیس په خپل کنه بچ په سار نشي کړب او رجا د بچ په غا وجود نشي نیول کنه چې رجا په تولا زمي بل شي کې ونسي او مالی عبادتنا هو کنه پاش خو نیابت راو دا تو طرف نه وکیلی تو طرف نه یبی کړل شي ولا نه بیرو چې فرق ده ای بندا پیر و دې کنه زکوتو یا دې رژې په دیا شي فرق ده انه عبادت دا وی عبادت ده د المیز ولا په دیا دا رژې ولا په دیا دا عبادت و پر دیاري امتحان په باندې وخلی کنه تی په خپل اختیار باندې کې کنه کې اول میز وو اس مدنه وته شو تی چې به چلو میز خنشه کړه کنه خو په دولت خو په تکي دولت ته شته کنه وصیت خو کا په دیو بوسه دا عبادت ته ولا بد فی من اختیار او خلاصای نشته په بل شي دکنه واکنه په خپل اختیار چې کوی کنه کو وذالک فی الایسا هغه اختیار په وصیت شته دای کنه یا ریګ ده وصیت کړل شي پر ودی امتحان وکړي چې ته وصیت کې د دې مو پیر که وصیت نه کې کنه که وصیت یې وکړلو مالي مه چې د سره د غم وو د فکر وو سره کنه چې مور یې ژانې ونیولې زکوت مې ور به هم نه کړه کنه او اس ذکر امرو دولت مې کنه پته کېږي کنه دغه زموري خو دې سار لري کړه چې ورساوي ته ولکه چې د مو پیر پرې کېسته کنه او که دا نه وکړل کنه نی پر هغه ژوند چې کنه زکوت ویسلو یا کنه ژانې ولا وې چې مړې دو کنه بیا کنه وسیتی نه پسې وکړله به دا ناکامه شو کنه په دې امتحان شو ناکامه شو او دغه دې پر خدا کنه امتحان دې پر خدا په من مقرر و دون الوراثته او رښت کنه هغه اختیار په وراثت سره چې دا کنه سو ورثه ته پوت شلو ابه کنه خود به خود ځل کپیرینه بیا هغه اختیار ختم شو پشه هغه ابتلا ختم شو لا امتحان ختم شو کنه بیا تبرو مړی ته شریعت کنه په دریمه حصہ شي کنه جات پیدا چې تو کله سای چې مری او د مرګي په تبه مبتلا شي کنه هغه وخت نه دولت نه لوس وخیږي دا اگر که ژوندای دا خو دولت نه لوس وخیږي کنه پاشه تصرف نشي کړلا کنه البته شریعت هغه څه گنجائش وکړه چې په دریمه حصہ شي ته کنه کاسو شي شګړي کې اخرت ته پر دریمه حصہ ته کنه اختیار شته د دوی سه بالکل منتقل شو ورساوي ته کنه ن م ت ب ر ي ب د س و ل س ن ا دريما هنا كنا دا چې مرشي کنه به ټول دولت په درې حصے شي کنه په درې ما حصہ شي کنه چې کوم وصیتونه د کړی وي د زکوتې د رژې کنه هغه به پرې شي کنه کپرې کېدل لا وصلاتو قسم او المیزا په شان د رژې ده المیزا په شان د رژې ده کله مدینه باندې پوتې وی کنه وصیت یو کنه بیا دا کنه دا خبره د المیز محکره د درجه سره په دې کې څه نس مس نشته کنه پر علم زب باندې شه اکیا څنګه تا کړ چې نه کنه علم زب په دې نه شروع کنه ځکه چې علم زب چې تا مش کنه په دې بدن نه لیدا په خلاف ته رژه نه کنه رژه بدل می فدیالی دلی دو کنه اصلای که ژوندای وی کنه نو شیخ پانی ژوندای ده او رجا پر وغری دو کنه په دیاو بوسی شایته چې په دیاو بوسا وعلى الذين يتيكون في طعام مسكين محمود دا کړه پاغه هي فانی بونه او در مزه خو چې ته مش په دیام نه لیکه چې هیڅ باندې اوی او دای کنه په دیام باندې ځون خلاصوي هو دا که احساس نه کنه علمونه دا مستحق دی رجسره چې هغه عبادت بدني دا د رجا و دا عبادت بدني دا کنه د چې پاسې په دیا راوړل شو لکه نه کپوي دا په دیا راوړل شي هدې وجه ان شاء الله ټکو چې ان شاء الله کنه دا به کنه هدې د پرا ان جا ذریعہ شي د په دیا باندې به خلوص شي ان شاء الله کني فقها کنه خبره چې کومه په جزم سره کو کنه اسره استثناء نه لګوي چې ان شاء الله جوړ چې دلیل ته مخته شي کنه په دلیل باندې په اصلاح کو کنه به په جزم سره کو کنه ولمزم مطلق امام حنیفه چې ان شاء الله کنه دا به نه کافي شي د پنځه نه دې په دې داسته لکه رجا صحیح ده که چې حال مې داسته لکه رجا کنه اورې دې کړ به ټول شپږ مزینه دي ځکه چې وې ترا واجب دي کنه امي څنګه وې ترا واجب دي وې تر باندې فرض غوندې په په دې او بس کنه نه چا نه کچري واش پای ول مدینه پوتي به شپږ مدینه نه پوتي دي بیا هغه به کنه درې یې جګړه او بس کنه چې نیم نیم راځي سات سات سر باندې روشي شرطی نه دواش لیو دا کنه چې وصیت یې کړوي او بل دا چې د سولس مولا بي کنه سولس نه پیرا کېږي که دولت یې وصیت یې نه وکړو بیا په ورسای باندې له سل یا زم نه دي کنه چې د دې لمزه د دې رژې کنه په دې نو بوسي یا زکوت نه پوت او پاتې زکوت نه پوت په لازم کې وبوسي کنه اخرت ته ته پوت شول یا وصیت یې وکړو خو دولت یې نشته سيستان يا چكيم دولت وكنا چه ادوية وسخو دو ورساو وكنا سلس نا دانه پیرا کدل دو چه كيم اسيات کرا دي رشي يا دل مزوية كن آغا دير لگه دل و دو سر دمر دولت نا چه سلس نا پیرا شي کنا کسی مرا پیرا کير يا بيو بس چه نپیرا کير کنا ورساو بنده بکی دي زور نا پر کول دا لازم ندي دته وی کنا اسکات آغا اسکات دا غدا کنا اسکات صدقه نه وي چې دا خیرات ده کنه اسکات هغه فرض ده کنه خو طریقه یې دا ده که مسلمون شان دغه ده چې مسلمون نه به کنه عبادت پوتې کېږي نه فرض مدینه فرض رژې فرض پوتینه سرسیې وجب قرباني کنه د واجبات فرضه به په خپل ژوند کې کوم مسلمون شان دغه ده کنه یو شیبان نه پرېږدي کنه کچېرې مې پوتې وي قضا به وروړي خو انسان کمزره ده کنه کچېرې داسه پېښ شوله کنه چې مدینه نه پوتې کنه قضا هم وروړي رجب نه پوتې قضا نه وروړي سکو زکوت پوتې یا سکو سرتویان دی سره یا کنه هیڅ قرباني نه کړی کنه یا کنه قسمینه کړی قسمینه په وشتي وی یا نظرینه شندري وی کنه آیند پیرا کړی کنه ټول واجب دي بیا چې کله امریکا نه به وصیت په نه فرض وصیت ته وکنه چې مونږ د فرض پوتې دي مونږ د واجبات پوتې کنه اذا كانوا خامخا لازم يكنا بدا وصيت قدبو دي فرض ده چې وصیت وکړو کنه به داسې ما فارغ شول کنه او اې د اولاد چې ده کنه ورثه مر به لوس نه ویری کنه چې پټا کې تقسیمې په درې حصے به تقسیم کو سره کنه دا ټول میروس په درې حصے تقسیم کو او دا چې کی مسیاتی نه کړی قیمت ولګوي چې سیمل مدینه ونه کزوي سیمل مدینه وشو کنه المزه په سار باندې نیم نیم ډکنه غنم دی سیمل یې ژو شاله سیکولا زکوت یو نه کنه به شي دا کړه او شلو کنه چې پنځه پنځه را یا شپږ زره کنه زکوت دا مونږ پته شو ده یا دې مر دې مر سر سیادو یا دې مر کنه هیڅ کور بری دي ابا جمع کو د سلس مول کنه ابا وکسي کنه هغه سلس مول نه کنه به دا پرې کو دا سر کې ته بیرو کو چې پابند زکوت سر سیا کېږي غوربا وتا دا دا کنه اسکات تا اسکات منا ا د کنه حق د زمينه سکه ته ول کنه امړي په زما به د کنه یو حق پته ده کنه ا کنه حق تر یله ته شي کنه اسقاط عربي ټکا ده کنه او یو د بیس سره دی کنه میس په وتر شاده اسقاط شته په دغه لکه شي پته شو ده په دغه لکه شي ور شو ده کنه په دغه اسقاط په دغه طریقه شي کنه خامي دي نقصان نه دی پشه اخمي دغه دی پښې کنه چې کا مړی کا وصیت کړه وی کا مړی وصیت نه کړه مړی مړی وصیت نه نکو وصیت نه نه پوتې وصیت نه پسې کو کنه ځکه چا سي چې پیوږي کنه څه خاطر پسې کو بل دغه اندازه نشته کنه چې نه مړی باندې سو پیر دور شته حق شته باندې کنه چې فکس هغه هو هو بسې کنه سمره کنه ر م د ي ن ا وینا کزو دی سمر ژونا کزو دی ای پاتا لگاتا د نیوی ورکړی دا پاتا لگاتا نه ورکړی چې کنه ما دمر په پوت شي مدینه پوت دمر ژوی دی ا بل نقصان دا غدا په شي چې دغه د پرویا مشکلا چلوي کنه ا دې کا پایځه کا مقبره شي کا یې سون سره کښې نه کنه واسره هبه کوي چې موتو در بحث دا مو قبیل دا موتر بحث دا کنه مقابل داخله عادي که چلوي هر چا دې پره او هغه چې کوم سکات ورکوي که نه بیا سکات که نه که مالدار وي که غریب وي که نه هر چا ته ورکول شي ودون ته ورکوي غریب ته ورکوي بلکې ودون ته شي ورکوي که نه هغه ودون وي که نه غریبون غریب په دې نه دي په دې ګیلانو کو کپیندري پې ورکوي که نه هغه ودون بیا په دې باندې ګاوي چې باد په لیدل شي که نه دا غا ذکر یو رسم دا یو رواج جوړ شو دا دا کنه اسقاط نه امیر ولا یخو وخت نه طریقه را ونه دو به کنه شاته په چاته مړ وروشي کنه آب خام خاصه په سو بوسي او دنه دا رسم جوړ شو چې نو کو کنه بیا پنکیا کړه دا بیا پنکیا کړه بیا پنکیا کړه دا څو نه پیدا کړی چانو کو بل نو کنه د حضرت جاري په شریف کو چې په کنه لون داس مونږ وی چې کنه شي نو کتو چې داسې ودره بلو کنه غا ته نسي جاري پښه شريجي په قبيله پسې ها لوري جن پارومو نه په خره ته ته ډرول کنه چې دې شنو کته چا خاطي کامل کو ولا بیا ځړې پښه کو کنه ودا خو سول نه پوي کې چې وینو بوسي کنه پیدا پر کې دې قبيله کنه چې مړه ورشوا ده کنه یې کس پات نو بوسي کنه نه مې سکاته د دې ژوندې سکاته کنه هغه د خپل چې کیم یو پیر ده په دې باندې کنه هغه پیر پرې کوي کنه مریض غم نشته سره نه مریض ځون غم ده ونه دې سره مریض غم ده کنه دا خپل ځون غم سره وی کنه چې هغه هر سم ادا کو چې کنه خلک مشه په غیر پوتو نشي شای دا په غیر ول اسکات ده اسکات دا چې مړه به وصیت کو او فکس په سبب نه کنه دا پیر شو په دبونه پیر دا په قاعده قرضا دو کنه شګړ نه دو یا سلس نه پر کوي سلس امړي کنه مزکه با پوتې وی کیر بیا پوتې وی وزې مې بیا پوتې وی چرګې بیا پوتې وی کنه غلا با پوتې وی نغدي با پښه پوتې وی کنه دا ټول امړي دولت په درې حصې تقسیم شي کنه همیش خو کنه که سېنېټر مړي یا دې پر اخلا کې کنه او که مځکه چې ستان وي دې پر اخلا کې ته خلوص نه ورکوي ا د سولس نه چې اوري پر اخلي به خلته خو ضرورت نشته کنه کنه د پیسې کمې دي مځکه دې چې واوي سم ځکه نن سبا خرڅه کې پلکاري پی په کې کنه په یو لکه په یو نیمه کې په بیا څه خرڅې دي کنه حادث کتینه په شکې دي کنه هغه یو دم ځکه تلوس نه ویری یا کې تلوس نه ویری کنه یا کیر سامان ته لوس نه ویلي که نه فایده پر خلا کې چې د پیسې نه پیرا کېږي که نه دا خلا داسې خلک دی پر دو چې غریب سړی ده نشمان ده مفلس ده مړ ده وصیت یې وکړلو چې موږ خو دې مره مدینه پوتې یا دې مره ډېر نه پوتې یا دې که نه یا دا مې ناظرینه مې یا که نه قسمینه وي که نه وصیت یې وکړو چې دله وطن یې وکړو کنه د سره سن وی کنه یا وی هو کنه کام و نه وی کنه هغه سلس نه هغه د ورکنه پیری نه پرې کېدل کنه به دې پر دا خلاد وکنه فقها د خلاد غریب سره پر بیان کړو چې یو ورته د مړي چشتانه پیسې غریب ته ورکو کنه چې دا کنه مړي مړي باندې کنه سلمان دینه وی ودا ژوند نه پوتې وې اې په دې اخر مې دیر کړ کنه اړ وی چې مو قبيله دی به کوی وی شور به کنه دا بالکل مو قبيله کې خای قبيله کو دا مو ته بیا بخښ لې کنه ژوندۍ ته به چې دا مو ته بیا بخښ کنه خپل وخلا کنه هغه بیا کنه دغه غریب تا یا بل غریب تا کنه بیا به ورکو کنه سره سپیر خو پر پرې شو کنه بیا په لوس پیسې ورولې کنه دا مې باندې کنه دا په بیا باندې پوتو دې مرا کنه دا په بیا شو وخلا خدای په نوم نه په بیا شو وخلا کنه هغه به شوري پوي به کنه بیا بیا بیا ته پاس کو چې واسه مو قبيله شو دا مو دي کنه مو مو مل شو کنه خو مو ته کنه دا بخښ کړي او ورثاوي کنه خود به خود فقرا دې ته غریبونه ته خود خپل ورکول کنه بیا جزمن خدا نه چې د زما به فرغ شي کنه هو اې دې سره ان شاء الله کې ان شاء الله کنه کدای شي چې لا په دې زما فرغ کو چې ورثاوي کنه په خپل ولګي او خپل مستحقین ته چې 50 کو سره کې کې ته ورثاوي کنه امید ده چې لا په کنه بیا زما فرغ کو ولا يسمع عن الولي ولي بدون رجعان نسي په باب نفل شی ولا لمن نفل به شروع شي کنه اده کا مسله وا سلیمه سوي چې دا درجه ولا دو کنه ادا مسله وا نپلی رجا شي کړی وا خو سات نو ور سلام وته دکړه کنه دا رجا به بیا نه سه اول نپل وا کنه چې سې په نیولې نیو کنه سیا کنه څه چې ودنی ولا به دا لازم شولا د هر انګل میزا د حواله خلاف لشفیره مولا او چې نه چې موته کړه موته کړه نپلی رجا وا له انه تبرع بالمؤدى د شګړه وکړه په غدا شوی باندې دا سبر مشي یو رکعت مې وکړو یا د لاس یې نه بجې رښاونی ولا دا شګړه وه په دلا زمه نه وه فلا يلزمه نه په دلا زمه نه ده ما لم يتبرع به چې سپر شګړه په نکړی نه وی کنه په دلا زمه نه چې سپر پیرا کړی نه وی ما هغه شي فلا ما لم يتبرع په دلا زمه هغه شي چې په کومه کې تبرون نکړي دا نیمه رښاونی ولا نه راکړه به نه نه کو نه نسی ولنا ان المؤدى قربتنا دا سره سره شو شي دا ثواب قربت و وعمل دا نیک عمل و په دې باندې ثواب ته جوړ کړ چې رجاب نه جوړ شي سره مين نه جوړ شي فتجبو سيارته اې دې حفاظت واجب ده بالمزيه په سار تر سوال سره په طلاق سره چې کنه دا ورسوه عن الابطال سيارت واجب ده د ابطال نه ابتل ولې نصیحت وجب ده کنه چې بتل نه کې بکار نه کې کنه شای روان دا رغاوې نه جوړېږي مینه نه جوړېږي اذا وجب المزي چې کله په دې باندې پیرا کول وجب شو چې وینې ولا په دې باندې پیرا کول وجب شو پیرا نه کړه نه دا وجب پرې شي دي سره نه پرې نه پرې شي وجب القضاء به تر کې ثم عندنا لا يبل حتار فيه بغير وزن نپلی رجا شکنه ا پر دې رجا عدالت هم ملیم شي ځکه چې هغه سفر ده حمل دا مرزعات وکنه بیمورای ده نه پلیر شاد نیولی وا کنه اذن نیولی دی پر تکنه اذن پر کی معذر ده وی چې نه راو کنه افطار په دې شه بهر د عذر نه نه راو بهر د عذر مونږ متوي فی احد رواتر په یوره وات سه دوی رواتنه لما بینا چې بیان مکلا چې دا کنه قربت او عمل ده دغه صيانت واجب ده د کبایر د عذر نه متوي خدا خو د وجب خره پوي و یباح بعذرین او په عذر سره کړه متولي مباح دي چې عذر پیښ شي ا دې کنه عذرنا نارمل دي کنه و زیافت عذرن والمسیا کنه والمقدره عذر ده دغه سړی دا رجالي ولي ونه پلی ولماش وکنه په بل چا باندې ا کیر چې څنګه چای مری په سروي اصل ډېر به تکنه خوښمن دا ډېر میدباد مرکات ته وغلا ده کنه ډېر ته خشول ده چې چای مری ته جوړ کړی دی کنه او دا چې مورې ژادو کنه زه خو نو خو مورې ژادو کنه اپ دې خپه کې چې سړی ډېر میدباد وغلا کنه او داس په روسو نه به بوي شي نه به چای وي شي کنه به بیار نه دی مې کنه ته به دا به کېږي کنه شاید که چې دا وزر ده کنه ول ما شوه دې کیر چې ستنه خپې وسته کنه رړه خیر ده بیا به ونسې ته موته کنه د چای مړې ونه خوره او کله کېر کې څنګه رښانې ولې وا په تول مارو لو کنه په تول مارو لو تو کنه رښاد وکنه اته خو دې چای مې جوړ کړی دی خو ما دا څه خروق نو کو کنه چې ګوښه درښنی او ربا کنه نو سره خوري وریا ونه خښن تو کنه په دا باندې ول ما خپ کده یې نشو کړی کنه دا وزر ده اخر چې څنګه رښاد ته موته کنه او چې نه بلغ ان کای بلغ شو اول غیر مکلف وو په دې ورې شه بلغ شو او اسلم الکافر یا اسلام ورو کافر په رمضان په رمضان شه امس بقیت یومه دی به کنه د امساک په د پوت ورځي اسم سمون شو کنه هغه غیر مسلم او رمضان دا یا بده نه بده کنه بلیغ شو اختلاف می وشو یا کنه په عمر باندې بلیغ شو عمر پیرا شو پینځه راس کوله رجا خو نه شنی ولیا خو د پوتو ربي خروق نه کوو شوق نه کوو قضا له حق له وخت د پوره د پیرا کولې د حق ته وخت دا وخت رمضان ده و دې کنه حق ته په حال کې چې تاسو به خروق نه کیسا شوق نه کیسا رضا به نشي ده کنه دا د وخت قضا ده د وخت حق ده ا د وخت حق ته پیرا کو کنه پر رضا نه پیرا کو چې رضا و ذکر چې کنه چې و دې نو نیولې خو به تشبوه ده د پوره د پیرا کولې د حق ته وخت په تشبوه سره کنه ا ر ج د ر س ر ت ش ب و خ د و ک و ک ن ا چې ټول حق ر ج ن ي ولي دي کنه زاګر کړ ر ج نشني ولا زکه چې بوله نو مکلف کنه وې څوک مکلف شو وې څوک را مسمول شو یا بلغ شو کنه بیا ر ج دوغند کړ شکل د جوړ کو چې خروق تنو کو شوق تنو کنه بالکل دا که امساک دا واجب ده کنه خروق تنو کو دا واجب ده دا رنګ دی ورې د ر ج شو لکنه ابن ر ف ا ت ر و ل ا چې دا خو ر ج د رمضان د شهیدون تر شوی دي او دو تکر خلق ته پته نه وه اس پته ولګېده د بکی ورځ به خلق امساک و د امساک واجب ده که نه ولو افترا فيه لا قضا عليهما امي ذلك يو يستورو ده مردان ده ژوندای ده سر ژوندای ده عربي مشترو ده ملي سکول شه ده شالمو سبو چې سکول ته وروړي نو ته وانه رجا پته نه واخلي دا وشه پته لګولې چې رجا کنه بیا څه بیان یې کړو رښتول دي سن مو د سکول ویل کې ته جمع دي رژې دې مسلې په تفصیل مسلې بیان کړې د باید ترغیب یې ورکړو دا مسله پسې وکړه چې چونکې سره راش ولا د تطلار وسله بکی ور باندې مې سبب مې مساک کې کنه خپل باندې ستې سا چای مړې بنو خورستا کنه دې نه به خپل باندې ستې سا کنه تشبهن بصائمین خو راځي کې بری سو کې ساکله چې چې دفتر ته وته جاي په سونی لګیاو چې سونی خورل هغه ولې چې دنه بعد کې مې رېږي دي کنه ابي نو صفر زن د تحقق سبب الاهلیت سبب موجود ده چې شهود د شهر د رمضان میاشتو و اهلیت هغه غلا ده کنه ته اکیل بلې مکلف یې ولم یقضیا یومهما او کذاب نروي د خپل ورېدې چې کی مورې د مسلمان شو ده یا بل شو ده ورېدې قدار سم نه ولا ما مزا ون ایګورې چې کی مې تیر دي یې قدار شته لعدم الخطاب ځکه چې پاوټې ته خطاب متوجه نه وکنه دا یو بلیغ نه ده او دا بل اگر که بالغ ده خو دا کلمه نو تر کړی کنه چې څه پر مسلمان نه پابند المنزینه او د رجې نیول پابند نه وي وهذا بخلاف الصلاه دا مسله د مدنه په خلاف ده مشپشین شو نیمه ګنټه وخت تیر ده کنه یا یو ګنټه وخت تیر ده مشپشین چې په دا وشن کای بالغ شو یا کنه غیر مسلم مسلم ار مسلمان شو کنه دا به دا غل میز کنه په دبن فرض ده مشپشین میز به کوه اگر که پوال سر شنو لأن سبب في الجزء المتصل بلا ده ځکه چې سبب د وجوب په دې شي هغه جز نه و چې کنه اول ځل کې دوی چې یې په دبن میز فرض کو کنه واتر شو دا ولې د غیر مکلف و سبب په دې شي هغه سکند ته چې کنه نیت سره کنه متصل ده چې نیت سره کنه هغه په تو باندې فرض کوي هغه ټیم یې پوت ده فوجت الاهلیت عنده اهلیت موجود ده کنه هغه جز څنګه وفي سم الجزء الاول چې چو دې پوښ نه وجه به اس وجه بشله دا تقدیر تا تقسیم نه کوي کنه و اهلیت الوجوب منادمن و د وجوب الاهلیت هغه ورته کنه په واجب شي په اولي په واجب شي ولې ال د وجوب نه وکنه نه په واجب په د واجب نه و الا البته دا فرشته د سبي و د بلک نه د غیر مسلم چې دا وړي کړه کای کچره نپلی رهي نیات ته کو به دار چې پر نپلی رهي جوړول شي ځکه چې انیات وخته پوت شو ده یا زوال ته کسان نو رسولې کنه او په دې شي کنه ان خپلې رېږي اهلیت وتا و چې د په حساب ته شته کنه وری کان کار خپلې رېږي خونی ولا شي نه هغه نه خپلې رېږي جوړاو شي کنه په خلاف دې بل غیر مسلم نه چې دا نه خپلې رېږي نشنی ولا ځکه چې چوه دې په واشه کنه دا یو له کافر و نه خپلې رېږي نشنی اهلیت نو په لور دې رېږي خو دا مسله د رمضان نه ده غیر رمضان نو نن یې سړی کنه به سپار دا پېښور ته روان ده کنه او د رژیم څخه یې نه سکته زری ځان نه سي نه نه کنه هر ځان نه سي ثم قدم مصر رغلو کنه می سپار کنه شهر ته رغلو هو قبل زوال زوال نه مخکې کنه شهر ته ورسو پېښور نه رغلو او د نیات وخت پوته وکنه خروف کې نه وکړه فنوسو ما د رژیم نیات وکړو اجزا او کفي کېږي دا نه غني ولا شي کنه رمضان دا او می سپر رمضان دا ان اپریل کې څاو کنه په سفر شوی وسای کنه سبونه نیت نو خو چې کله کلی ته رغلو تم یې پوته و دنیا ته کړ دیس نیت وکړ دار سایر رې کولا شي لأن سفر لا ينافي الأهلية الوجب ولا صحة الشروع سفر نه د اهلية الوجب سره منافي ده دا کله و بلغه او مسفر مسفر بنا وجب هوي او نه د صحت تر شروع سره منفي ده کله مې سپار نه پرې رجاني ولا شي پر دې رجاني ولا شي سبا چې څه کړل شول کنه ایسا کړل شي کنه ایس چې څه کو کنه سبا کړل شول وان کله چې رمضان او کچې پر رمضان شي کیسه وا او په سفر شي نیت نو کنه خو په ټیم باندې کلی تر ورسېدو بیا فعلی ان یسما په دې لازم چې رښاد ورسي لزوال مرخص في وقت نيته د وجه حتمېدو کې مرخص نه چې سفر ده په وخت نیت شي که نه ا سفر د وجه نه تو ته خو که نه رخصت ملاوه چې نیې سه مال سه که نه هغه ختم شو او د انرژي د نیت یې ټیم پوتې شوه ده که نه د په دغه ځای مو چې رژا دی کو الله تعالی ته نه ګورې انه لو کان مقیما که یو څه کنه په کلي شي مقیم ده رمضان ده فی اول یوم د ورځې په سهار شي مقیم و ثم سافره چې مقیمي رژا خو به نسی رژا ونیوله او ثم سفر دیرا بعد کوم سفر شي کو دی ورده می سفر شو لا یبا خل فطر ته کړه فطر نه بابا چې ورده پکلی شي رانی ولې او مقیم وکړه اس اگر که می سفر شو د رانی نشي متوله اگر که سبب وګرځو ته موجود ده ترجیحا لجانب الاقامت ترجیح کوي جانب د اقامت ته فهذا اولا او په تر کولا باندې کنه می سفر او چې رولو کلی ته کنه سفاره نشته چې سفر په دوه شری ځان شي متولای خو چې سفر خود نشته سفر نشته خو په طریقه ولانه مکنه دا نه خړ په رجا نه جوړ کو الا انه اذا افترا في المسلتين لكن په دوه سره تیر شي دا مقیم چې رجا نیولې و او په سفر شي موته کړه یا د می سفر چې نیت نو وکنه ولې رجت نیت نو چې کلی کلی ته رولو کنه او اټم واخ مکاستا چې د نیت په سوال شي کنه خدای کوم نه یاد نه کنه هر څوک یې وکړو بیا لا تل مکفاره ته کفاره نه پلا زمېږي دا مطلب چې نیت نه وکړو د رژې کنه شاید هوی دوی چې رژا یې کا سبوره چې روان دا هر څوک نه کنه دا خو رژا نه دو ځکه چې نیت نه کړه کنه چې کلی ته ورو په دلا زمو دو چې نیت ته وکړو خالي خالي نیت کې ساده ور خصني په نیت په شو کو چې دا رمضان مکړه کنه خدای نیت نه کو دای خروف شو کو دا رژان نه متکړه کنه کفاره نه بنوړي